الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله وعن أبي موسى رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء فأي ذلك في سبيل الله قال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله رواه البخاري قدرمنو او محترمو ورونو په دې مبارک مجلس او درس کې به یو نوې موضوع اخلو او د بیان موضوع به په اسلام کې په شریعت کې د جهاد مقاصد ورونو جهاد په اسلام کې په شریعت کې په عبادتو کې د ټولو نوچت مقام لري نبی علی السلام جهاته ذروت السلام ویل دي ذروت السلام په غره کې د ټولو نه اوچته او جګې څوکې ته ذروت السلام د ش... د جهاد په عبادتو کې څومره عبادتونه چې په انسان باندې فرض دي لازم دي واجب دي مستحب دي سنت دي په ټولو عبادتو کې د جهاد داسې حیثیت لري لکه په دې غره کې چې د غره څوکه حیثیت لري ورونو دومره عظیم عبادت چیرته هم نشه کېدل چې دا غیر واضحه کارا مقاصد نوي زمونږ استادو جنگ د عبادت ته د عبادت یو مقصد وي د مقصد په خاطر باندې موږ تاسو جنگيږو د دنیا په شانته د نور قومونو د نور دینونو د کفارو په شکل باندې د ناچیز مقاصد د پاره مسلمان خپل وینه نه ورکوي مسلمان خپل ځان خپل مال د ناچیز مقاصد د پاره نه قرباني په اسلام کې د ځان د هغه څه لپاره قربانيږي چې دا غنه قیمتي شی په دنیا کې نه وي تاسو وګورئ په دنیا کې کفار د ډیرو مقاصد لپاره جنگيږي څوک د تیل لپاره جنگيږي څوک د قدرتي وسایلو لپاره جنگيږي پورا پر قوم پورا پورا قومونه تباہ کوي صرف او صرف د دې په خاطر باندې چې په وطن کې تیل وی چې هغه تیلو ته ځان ور ورسي په وطن کې قدرتي وسایل وی چې هغه ته ځان ور ورسي اسلام د عدل او انصاف دین دی په اسلام کې دغه سي خصيص کارونو لپاره د انسان غونټي قیمتي ځان الله رب العزت د بندگانو نه نه غواړي چې دغه سنا چیز سيزونو لپاره خپل ځان نه قربان کړي په اسلام کې یو مقصد دی ورونو مجاهد چې کله هم د جهاد لپاره راوځي هغه ته د اول ورځ نه دا پکار ده چې هغه ته د جهاد مقصد معلوم وي چې زه څه په خاطر باندې جنگېږم ځکه ورونو د مقاصدو په بنیاد باندې انسان ته اجر او ثواب ملاويږي که یو انسان په دې لاره کې راشي او هغه ته دا پته نه وي چې زه څه لپاره جنګېږم یو کس صرف او صرف د دې په خاطر باندې جنګېږي چې دا پښتون دی د پښتون په وطن باندې چا حمله کړې ده ورونو دا به دا به ستړی کېږي دای به زخمی کیږي قید کیږي به مړ کیږي به هم په دلاره کې خود ته باندې شهادت اجر او ثواب ملاويږي نه ورته د مجاهد هغه د شپې او د ورځې په قدم په قدم چې په زرګون اجر او ثوابونه ورته ملاويږي د دې ټول نه بدای محروم وي ځکه چې د مقصد پاک نه دی نورونو الله رب العزت چې مجاهد ته اجر او ثواب په جهاد سره ورکوي هغه صرف په جنگ سره نه ورکوي صرف په دې باندې الله رب العزت د مجاهد دزې نشمه دي چې څومره دزې کړی دي الله رب العزت د انسان د مجاهد قدمونه نشمیري چې څو قدمونه په دې لار کې اخیستي دي الله رب العزت د انسان ستومانی نه ګوري هغه نه تلی چې د څومره څومره ستومانی په دې لار کې تیر کړی ده الله رب العزت کیفیت ته ګوري چې څه په خاطر باندې راوتلې د کم مقصد په خاطر باندې جنگيږي کله مقصد پاکي مقصد هغه مقصدي که مقصد چې په قران او په سنت کې بیان شوی دی د جهاد لپاره ورونو بیا ستا خوب فإن نومه ونبهه اجر كله د داسې مجاهد خوب هم بیا عبادت ته تا ته په خوب باندې بیا هغه څه ملاویږي چاته چې په کور کې په عبادت باندې نه ملاویږي مخکې د حدیث وویل چې هغه مجاهد چې د الله د لارې مجاهد وي هغه چې هغه چې خوب کوي او بل مسلمان په خپل کورنۍ کې په خپل کور کې د شپې ټوله شپه نفلونه کوي د ورځې روژه نیسي د دې مجاهد عبادت د دې مجاهد خوب د هغې د عبادت نه ډېر بهتره دی خورانه د هر مجاهد نه د هغه مجاهد چې د اول ورځ نه چې جهاد تر وتلې تور او ټوپک راخیستای په پاک مقصد باندې راخستای هغه مقصد ورته معلوم دی نو نن ورونو په دې باره باندې خبره کوو چې د جهاد مقصد څه دی د جهاد مقصد الله رب العزت په قران کریم په دې آیات کې شما تاسو په حضور کې تلاوت کو بیان کړی دی وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه اے مسلمانانو اے مجاهدینو وجنګیږئ تاسو د دې کفارو په خلاف باندې مشرکین او مرتدین او د یهودو نصاراو په خلاف باندې تاسو وجنګیږئ د څه په خاطر حتی لا تکونه فتنه تر دې پورې چې د فتنه ختم شي فتنه څه ته وایي وروڼه مفسرینو فتنه په شرک په کفر د کفر په نظام د کفر په قوت باندې تعبیر کړی دا حتی لا تکونه فتنه تر څو پورې د کفر زور او قوت ختم شي کفر نه کفر نه ختميږي ورونو د دنیا راغلی هم دې لپاره ده چې اسلام او کفر به دواړه سره موجود وي صراع او جګړه به تر اخره پورې موجود وي چې کفر ختم شو بیا خو بیا خو صراع بیا خو کشمکش بیا خو جنگ جګړې ختم شوې الله رب العزت انسان دنیا ته رالېږلی دې لپاره دی چې ورته رتب اولیاء او رحمان وي هغه به د الله لپاره جګړې کوي کوششونه به کوي بل تر به اولیاء شیطان وي هغه به د شیطان لپاره کوششونه کوي نورونو کفر نه ختمېږي تر څو پورې چې د دنیا آباده ده کفر به موجود وي دا کفر خو د نبی علی السلام په زمانه کې هم نه ختم شوی نبی علی السلام چې کله اسلامي نظام راوستو يهود موجود وو د يهودو نه نبی علی السلام جزيه اخسته د مسلمانانو په حکومت کې د ننه په اسلامي نظام کې د ننه يهود او نصارا موجود خپل عبادتونه کول خو سر به ښکته وو جزیه به ورکوله عن ید وهم صاغرون لاس به ښکته کړی وو سر به ښکته کړی وو د غلام په شانته براتلو په کال کې به یو جزیه به ورکوله او اسلام ورته حدود ټاکلی وو مسلمانان ورته حدود ټکل چې د دې حدود نه بوځي نه خپل عبادت به کوي په کور کې به دنه نه کوي نور به د دین اسلام دعوت ورکولو که چا به دین قبلول هغه ته به هغه سره به هغه دین به قبل قبل دلو او حتی تر دې پورونه چې بیا د اسلام دین هغه د انصاف او عدل دین دی چې بیا دغه کفار باندې خرچي هم کوله په دې کې چې څوک بیمار شو مسلمانان به دغه علاج کولو دا غي حفاظت په مسلمانانو کولو چې چا ورته ضرر د مسلمانانو نه ورسولو هغه ته سزا په اسلامي نظام کې ورکول کړه چې د دې د حفاظت ذمہواری اسلامي نظام کړی دا تاولې د تضرر ورسولو نورونه په د کفر بدمعشي ختمول د کفر زور ختمول د کفر تانیداری ختمول د دې لپاره جهاد کیږي حتی لا تكون فتنه تر څو پورې د تر څو پورې چې فتنه د کفار زور قوت دا ختم شي تر هغه پورې وجنګي ورونو اوس د کفارو زور په څه کې دی په دې باندې باید سوچ وکړو خپل مجاهدین باید په دې باندې تربیت کړو دا ورته وښیو چې موږ او تاسو جنګیږو دې په خاطر باندې چې د کفر زور ختم کړو نه د وطن لپاره جنګیږو نه موږ د پولې پټي لپاره جنګیږو نه موږ د غره او د برید او د دې لپاره جنګیږو د دې لپاره کفار جنګیږي موږ یو غټ مقصد لرو هغه مقصد دا دی چې د دنیا نه د کفر قوت ختم شي اوس زه په دې باندې مکلم یم چې زما په کم ازمکه چې زه موجود یم د دغه ځمکې نه د کفر قوت ختم شي زور ختم شي د کفر زور ورونو اوس په څه کې دی باید د خلکو ته وښیو چې د کفر زور په څه کې دی ورونو د کفر زور د ټولو نه لومړی د کفر زور د کفر په نظام کې دی کفر یو نظام لري یو حکومت لري هغه نظام او هغه حکومت نن چې په دنیا باندې خپور دی نن چې په دنیا باندې د جازونو او د ډرون او د پاچیو د توپونو په زور باندې په خلکو باندې مني یو نظام دی هغه نظام تورونو چې ځان ته یو ځانګړی دین دی او هغه ځانګړی دین چې خپل حرمت او حل لري چې څه غواړي هغه ته حلال وایي چې څه چې څه ممنوع کول غواړي هغه ته حرام وایي ځان ته یو دین دی ځان ته یو نظام دی د کفارو ورونه هغه نظام ته جمهوریت ویل کیږي هغه نظام ته دیموکراسي ویل کیږي هغه نظام ته دیموکراتي ویل کیږي دا هغه نظام دی چې کفار د کفار زور ټول په دغه نظام کې دی تاسو نن وګورئ په وطنونو کې په دنیا کې یو سړی راوخلی نن ولې د قبایل په خلاف باندې جنگيږي د دې په خلاف په وجه باندې جنگيږي و چې د جمهوریت نه مانی د دې حکومت ریټ چیلنج کړی دی معنی دا ده چې د کم نظام چې دلته موجود دی د دې نظام نه دی بغاوت کړی دی نو د دې کفارو د دې مرتدینو زور زور زور اصل راز دی دوی په یو نظام کې دی چې هغه نظام ته جمهوریت نظام ویل کیږي هغه ته دیموکراتي نظام ویل کیږي نن په افغانستان کې د دومره جمهور د دومره ملکونو راغلي دي د څلوېښت نه زیات ملکونو راغلي دي مسلمانان جماعتونه هر څه تباه کوي وژني ولې صرف صرف یو تقاضا نه لري یو تقاضا طالب ته نن وایي چې طالب راشه تا سره مې هیڅ دښمني نشته صرف زما نظام ومنه زما قانون اساسي ومنه کم قانون اساسي چې موږ جوړ کړی دا ومنه دښمني نور ختمه ده نورونه دا یو نظام دی دی دوی د دې نظام د دوی قوت ټول په دې نظام کې دی دوی فیصلې په دغه نظام کوي دوی ته چې وایي چې طالب ولې وژنې وایي چې دا د قانون اساسي مخالف دی پاکستان ته چې وایي چې د مجاهدین ولې وژنې وایي چې دا د آئین مخالف دی نورونه زور دی دوی د دوی قوت په دې نظام کې دی هغه نظام جمهوریت جمهوری نظام دی نو قاتلوهم حتی لا تکونه فتنه معنا دا ده چې قاتلوهم وجنګېږئ د دې کفارو خلاف وجنګېږئ د دې مرتدینو خلاف وجنګېږئ حتی لا تکونه فتنه تر څو پر جمهوري نظام ختم شي بیا د هغې نه وروسته ورونو دا جمهوري نظام جمهوري نظام څنګه نظام دی د جمهوري نظام کې ورونو یو پارلمان وي پارلمان هاوس وي په هغې کې نمایندګان راټول شوي وي هغه یو فیصله وړاندې کوي نور خلک هغې ته ووټ ورکوي هغه یو قانون جوړ کړي قانون ساز اسمبلی ورته وایي قانون جوړ کی قانون جوړ کی چې څو کم په دې ملک اسلحه ګرځوي هغه مجرم دی ویني سي چې څو کم په غیر د پاسپورت او د ویزې نه د ملک ته راغلي دي کاغه د صحابه کرامو د هغه په نهج باندې روان مسلمان همي که د دنیا بهترین مسلمان همي ویني سي او جیل ته ور وغورځوي یا روي سي کافر ته پلاس باندې ورکړي ځکه چې زموږ د نظام خلاف ورزي کړه د سړي بغیر د ویزې نه راغلی دی د ویزه د الله نظام دی کستا نظام دی د ویزه د پاسپورت د چا نظام دی دا د جمهوریت نظام دی د جمهوریت نظام حکمونه دي ورونو دا یو یو یو ډله ناسته دا قانون جوړوي کله چې هغه قانون جوړ کی ورونو د قانون جوړولو نه ورسته د هغې نه وروسته یو بل قوت موجود دی یو بل قوت موجود دی چې هغې ته چې هغې ته قوه تنفیذیه وایي تنفیذي نافذ کوونکی قوت ورته وایي هغې ته دوی عدالت وایي او هغه د ظلم اډو ته دوی عدالت وایي هغه عدالت کم چې د دوی د کفر فیصلې په ما تا باندې تطبیقوي ما ته چې د هغې مخالفت وکړو ما ته قاضي ته ور وړاندې کوي وایي دا وګوره د سره اسلحه ګیر شوې ده هغه وایي ورکړئ دولس کاله قید دې ته ورکړئ هغه وایي چې د جهاد کولو په جهاد کې مو ګیر کړی دی د امریکې خلاف جنگیدل د امریکې ته بم ښایو ورکه دې ته عمر قائد ورکړه دا څوک دی ورونو دا د دې قوت دی د دې قوت په دغه عدالتونو کې دی نورونو وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه معنا دا ده چې و جنگیږي د خلکو د دې کفار په خلاف و جنگیږي د مرتدینو په خلاف باندې و جنگي حتى لا تكون فتنه تر څو پورې د دوی دغه قوت هم ختم شي د دوی د عدالتونو قوت د دوی ختم شي چې بیا مجاهد ته سزا ورنکړي چې بیا د جهاد په جرم باندې څوک قتل نکړي چاته پانسی بیا ور نکړي څوک به د کفارو د کفارو په لاس باندې کفارو ته بیا ونه سپاري نورونو دا دویم د دوی قوت دی د کفارو دریم قوت ورونو کله چې یو قاضي فیصله کوي په افغانستان کې وي که په پاکستان کې وي که په بل ملک وي کله چې دا فیصله کوي ورونو د فیصلې ته څوک نه تیارېږي ځکه دا د ظلم فیصله ده دا د کفر فیصله ده بیا ورونو یو قوت دوی سره موجود دی چې په زور یې در باندې مني او هغه ته انتظامیه وایي دا انتظامیه کله په وزارت داخله باندې کله د فوج ویل کیږي کله ورته ملي اردو ویل کیږي کله استخبارات ورته ویل کیږي کله ایجنسی ورته ویل کیږي کله رنجر ورته ویل کیږي کله قوت خاصه ورته ویل کیږي مختلف نمونه یې ورکړي دي خو د ټولو کار یو دی د هغې کار دا دی چې په پارلمان کې کومه فیصله کیږي هغه به قاضي تطبیقوي قاضي چې کومه فیصله تطبیقه دی به په زور په خلکو باندې بیا تطبیقوي د قاضي مخې ته به سړی راولي او بیا به جیلونو ته به یې تري بیا به یې په پانسي باندې راځوړندوي نو وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه مراد ده چې خلکو تاسو وجنګیږئ د خلکو دغه د قوتونه ختم کړئ د دې پولیس ختم کړئ د دې وزارت داخله ختم کړئ د دې ملي اردو ختم کړئ د دې استخبارات ختم کړئ د دې رینجر ختم کړئ د دې هغه قوت ختم کړئ د کوم قوت په په وجه باندې چې دوی په مسلمانانو بدمعشي کوي د کفر نظام ور باندې تطبیقوي دا ټول ختم کړئ وروسته د هغې نه ورونو نور قوتونه داسې قوتونه موجود دي چې هغه د مسلمانانو دغه قوتونه خو د انسان په د جسم باندې ظلم کوي د انسان جسم دې ته مجبوره کوي رانیسي باندې کوي قیدي کوي یو بل قوت ورونو د دې موجود دی هغه قوت چې هغې ته خلک قوت نه وایي هغې ته خلک متوجه نه دي هغه چې د انسان په زړه باندې د انسان زړه نه اسلام راکاږي راوباسي ته نه کفر په زړه کې ورته اچي فتنې ورته په زړه کې اچوي تشویشونه په زړه کې ورته اچوي دا د اسلام مفاهیم ورته بدرنګوي چې هغه ته میډیا ویل کیږي ورونو هغه د دوی قوت دی د دوی قوت هم دی کېږي ورونو نن د دوی پوره پوره قومونه پوره پوره قومونه دوی غلام کوي د میډیا په ذریعہ باندې غلام کوي مخکې ورونو دا عرض وکول چې نن د پښتنو وطن لپاره نن تاسو لار شي افغانستان کې په هر ولایت کې ځان ته یو د اف ام 2 3 د اف ام رادیو غانې دي په هر ولسوالۍ کې یو اف ام رادیو ورته جوړ کړی دا ورونو څه په خاطر ورته جوړ کړی دا ځکه چې هغه ته پته دي چې دا وطن خلک د غیرتی خلک دي د اسلام پسند خلک دي دا د اسلام نه علاوه بل نظام نه مني نو د دې په خاطر باندې ولې نه مني ځکه چې د دې په ژړه کې اسلام دی د دې په دلو دماغ کې اسلام دی نو راځي د دلو دماغ نه اسلام راوباسي د دلو دماغ نه اسلام رونه په ټوپک باندې نه راوځي په ټوپک کې چې څومره ولې دومره نورم د غیدین مضبوطيږي په تو په څومره ولې نورم ایمان مضبوطيږي نو غیدې پرول چې راځي یو بل قوت را پیدا کوي یو بل جال ورته خور کوي چې یو طرف ته وهي او ډبوي یو طرف ته تهدیدوي دمکیانې ورکوي په شهادتونو باندې رسوي بل طرف ته تر څو پورې د زړونو نه د ایمان ختم شي هغه لپاره یې ورونه میډیا جوړه کړې ده یا یې ټي وي جوړ کړی یا یې ریډیو جوړه کړې زهرجنې تبصرې ورته کوي خلکو ته دوکې ورکوي ساده لوح مسلمانان مسلمانان په فتنو باندې اخته کوي ځوانه طبقه په عیاشۍ او فحاشۍ بربنډ فلمونه موبایلونه تصویرونه دا ورته کور کور د یو یو جیب ته ورسوي سندرې ورته کوي چې په هر ځای کې ناست حتی ورونه په افغانستان کې تاسو باور وکوئ چې ریډیوګانې داسې ریډیوګانې چې هغه ریډیوګانې جوړې کړي داسې دي چې هغه صرف یو سټیشن نیسي صرف یو یا دوه سټیشنه نیسي هغې ته بیا داسې نظام پکې لګولی دی چې هغې ته د کارتوسو ضرورت هم نشته هغې ته د سیلونو ضرورت هم نشته دی هغه صرف تاویژ تاسو به لیدلی وي تاویژ چارج کېږي او هغه باندې بل ځای ریډیو نه نیول کیږي صرف یو ریډیو په نیول کیږي او هغه ریډیو کې 24 غنټه یو تفسیر ده یو سندره ده مسلمان ته ځوان ته ځوانانو جنکې دالکان غړي د عشق او د عشرت خبرې دی پکې د فسق او د فساد خبرې دی پکې تفسیری دی پکې غواړي چې د ملت نه د ځوانانو نه د ځوان چې د امت او د وطن د خلکو زور او قوت هم دوی دي سرمایه هم دوی د چې ځوان دی د پسندرو باندې پسندرو باندې اخته کړه پسندرو باندې رو د کچې دې طرف تم ګرځي ګرځي ګډیږي سره رونه شکلونه تاسو وګورئ په افغانستان کې تاسو په دې وطن کې تاسو وګورئ د ځوانانو شکلونه بدلېږي لګیا دي د هغې لباسونه بدلېږي لګیا دي تاسو لږ ښکته خپل وطنونو طرف ته لاړ شي شکلونه هغه شکلونه نه کوم شکلونه چې پخوا به د ځوان شکل و ښکلې ښکلې ګیرې به تنومن تنومن ښکلې پکولونه نن ټوپۍ ټوپۍ لرې شوي دي نن خلکو ګیرې خریلې دي رونه نه دا کفار دا کم قوت دا کار کوي د دې شاته کم قوت دی د دې شاته د میډیا قوت دی نو قاتلوهم حتا لا تكون فتنه نه مراد دی چې قاتلوهم وجنګي د دې په خلاف تبا کړی دی د دوی د سټیشن تبا کړی تر هغه پورې ختم کړی تر څو پورې د دوی د قوت هم ختم شي ورونه نبی کریم صلی الله علیه وسلم صرف او صرف د میډیا د جنگ په وجه باندې یو يهودي چې دغه بل هیڅ کار نه و هغه تیر نه چلولو هغه په چا باندې دز نه کولو هغه چاته لشکره نه جوړوله هغه صرف د جبه دا دا تیزه ژبه یې خوځوله هغه شاعر و هغه بیان و جوشیل انداز بیان به هغې کولو نو هغې صرف وروڼه میډیا همدغه ته وایي چې تفسیره وکوه میډیا همدغه ته وایي چې شعر ووایه وروڼه هغې صرف صرف او صرف همدا یې کول چې د مسلمانانو خلاف یې خپله ژبه استعمالوله نبي علیه السلام اعلان وکولو چې د دې سړي نه خو ما ته ډېر تکلیف دی اسلام ته ډېر تکلیف دی آیا په تاسو کې دا څوک ځوان شته چې د دې سر ما ته راوړي د دې سر قلم کړي وروڼه صحابه کرام تیار شول هغې دپاره وروڼو نن چې ورته دا نن چې ورته هدفي وژنې وای د هدفي وژنې سنت نبی علی السلام یې شته نبی علی السلام یو کس ولې جلو صحابه کرام ولې جل چې د دې د دې کافر سر راوړي ځکه چې د اذیت په جواب باندې اسلام تر رسولای دی نورون نبی علی السلام دا سنت یې شایده نبی علی السلام دا فتنه ختمه کړې ده رونه په مکه مکرمه کې چې کله مکه مکرمه فتح شو نبی علی السلام ټول خلک وبخل ټول کفار ته عفو وکوله څلور پنځه داسې کسان وو چې دا هم کله ولیدل چې د کعبې په دې استارو باندې هم ځانونه راځوړند کړي وي په ملتظم باندې هم ځان راځوړند کړی وي دا به بخښئ نه په مکه کې به د دنه سرونه غوڅوئ هغه کسان څوک ورونو هغه داسې کسان نه وو چې په تو په ټانک او په تور او په تیر او په غشو باندې د نبی علی السلام د اسلام خلاف جنگیدل وو دا په میډیا باندې جنگیدونکي خلکو دا هغه خلکو چې مسلمانانو چې مسلمانانو ته مسلمانانو په ژوند کې وي وهمونه اچول دوکې به دوی تور کولې یا راول به د مسلمانانو نه د نبی علی السلام په خلاف باندې به خبره کوله د دین په خلاف باندې به خبره کوله مسلمانان به مشوش کول د خلک به متردد کول نو نبی علی السلام وویل چې دا هغه بد بدمعش قوت دی دا هغه رزیل قوت چې د قابل د معافی نه دی هغه خلک معاف کړ چې تورې چلولې هو هغه خلک نه دی معاف کړي کم چې په اسلام باندې په ژبه باندې اسلام ته ضرر رسولې دي نو نن ورونه یو قوت کفارو چې د هغې وروهل د هغې ختمول په کار دي هغه میډیا ده چې چیرته هم په نظر باندې درځي د میډیا باید د دې میډیا باید بیخه بنیاد بیخکنی باید وشي ځکه همدغه خلک دي چې مسلمانانو چې د کفارو لپاره سټیج جوړوي کفارو لپاره لار همواروي کم مسلمانان چې د مقابله لپاره راوځي د هغه په ژوند کې وسوسه اچوي په یو په بل نامه باندې د ترقۍ په نامه باندې د قوم پرستۍ په نامه باندې د ښکلا په نامه باندې د عشق په نامه باندې د دوی د اوګینه د ټوپک اخلي او د عیاشۍ او د فحاشۍ او د مخدراتو او د نشې څیزونه دوی ته ورکوي تر څو پورې د جهاد نه لرې شي نو دا هم یو قوت دی ورونو وقاتلوهم حتی لا تکونه فتنه همدغه مراد دی چې د دې کفارو په خلاف باندې وجنګېږم چې د دوی نظام ختم د دوی عدالت ختم د دوی انتظامی قوت ختم د دوی میډیایي قوت ختم شي څلور مقاصد دی ورونو د دې په خلاف باندې به جنگيږي تر هغه وخت پورې څوک چې په دې نیت باندې جنگيږي هغه مجاهد دی دا غي جهاد جهاد دی ورونو بیا صرف دا نه و جنگیدم ختم میکړل هر څه ختم شل فوج ختم شو ملیشي ختم شو ملي اردو ختم شو استخبارات ختم شو بیا څه وکوم بیا بیا کینم په خپل کور کې کینم بیا پریږدم دا وطن چې ملک راشي بیا ملک ماته بیا فیصله راکړي بیا په پښتو باندې بیا فیصله کوم بیا ملکان ماته فیصله کوي نه ويكون الدين كله لله دویم مقصد دا پورې به جنگيږي تر څو پورې چې دویم مقصد هم نه پوره شوی هغه دا چې دا هر څه د ختم کړل د سره به یو بل یو بل نظام به جوړوي چې هغه ته شرعي نظام وایي اسلامي نظام ورته وایي اسلامي نظام به موجود وي قاضیان به پکې موجود وي قضا فیصله به په اسلام کېږي په شریعت باندې به کېږي په اسلامي فقه باندې به کېږي بیا وروسته دغه فقه او دغه نظام ساتلو لپاره به یو نوی عسکري نظام جوړيږي پاره کې به مجاهد وي چې د دینه به دفاع کوي پاره کې به بیا د اسلام د اسلام عسكر او د اسلام پولیس وي چې د خلکو به د اسلام شریعت ته رابل ورونو دا دویم مقصد دی وکله لله او دغه دین دغه نظام دغه شریعت چې ټول ټول د الله رب العزت شي دا دوه مقصد دی ورونو الله دې وکړي چې په خبره باندې پوه شوي وي ورونو ډېر خلک ډیر خلک په مجاهدینو کې دغه وسوسه اچوي دغه فتنه د مجاهدینو چې موږ د کرسۍ د پاره نه جنگيږو موږ خو بس جنگيږو ورسته چې حکومت ارسو کوي ولې نه جنگيږو چا چې د کرسۍ د پاره نه جنگيږو د اسلام جنگ دی د کرسۍ د پاره دی خو کومه کرسۍ داس کرسۍ نه چې د پېزان ساتم د اسلام په خاطر باندې دا کرسۍ چې تر څو پر ما سره نظام نه وي حکومت ما سره نه وي زور ما سره نه وي زه د قران څنګه تطبیق کړم ته ورشه کنه قران دلته تطبیق کا تطبیق کولای شي ته ورشه یو ځاني رجم کا ته ورشه یو قاتل سر واړه وا واړه وکنه دغه سر وګرځو چې ته غرزول شي کنه شي غرزولای تاسو سره چاکو څوک نه پریدي ځکه چې تاسو سره کرسي نشته تاسو سره نظام نشته تاسو سره حکومت نشته رونه موږ جنگيږو د لپاره چې اسلامي نظام راولو اسلامي نظام په حکمراني باندې راځي اسلامي حکمراني د په خاطر باندې موږ جنگيږو ورونه د دې په خاطر باندې نه جنګيږي نه نه ورونه د طالبانو په زمانه کې هم خلک وي چې طالبان کار هم دا دی چې دا د شرپسند خلک او چې په شرپسند ټوپکیان ورته وي آی ختم کړ نور د دې خپل جماعتونو تلاشي ها قرباني دې زور کړم وینه د عالم ورکړي وینه د طالب ورکړي وینه د مدرسه ورکړي او بیا د بدمعاش بیا د شرابي بنګي بیا د امریکای ایجنټ چې په امریکا کې لوی شوی دا غي نظام ویلای جمهوریت نظام ویلای دا غي د یونیورسيټي نه وتل حکومت بیا غا کوي مسلمان دومره ساده لوخ دي دومره پاګل او بیوقوفه دي ورونه داسې بیوقوفه باید موږ ځان سره پرې نږدو او نه څوک موږ داسې بیوقوفه جوړ کړي وینه زه ورکوم وینه زما بچای ورکوي وینه زما ورور ورکوي سبا ته به حکومت هم زه کوم خو ورونه زه به د زه به د کفر نظام نه چلوم زه خپله بدماشي نه چلوم زه غواړم چې د الله رب العزت کتاب د الله قرآن دلته نافذ کړم او د الله نه قرآن دا په دا په تش لاس باندې نه نافذ کیږي دې ته به قرباني ورکوي ځان به قوت جوړوي بیا به نافذوي چې بیا مقابل ته څوک درېږي بیا به شرط نه الوځوي چې د اسلام په د اسلامي نظام په مقابل کې بیا څوک ودرېږي نورونو دا دوه عظیم مقاصد دي د نن نه که په موږ تاسو کې کم مجاهد د دغه دوه مقصدونو لپاره جنګېږي اول دا چې د کفر ختم د کفر زور ختم دا ختم شي او په ځای باندې اسلامي شریعت نافذ نو زما او ستا جهاد د نن ورځې نه اسلامي جهاد دی او که نه ما او تا دې لپاره جنګېږو چې زه خو ځکه جنګېږم چې زه پښتون دته قتال ویل کیږي دته جنگ ویل کیږي بیا زما استاد زما استاد د فوجي او استاد تر منځ فرق نشته بیا د ملي اردو زما استاد تر منځ فرق نشته که خبره د منځونه ورونه د منځونه فوجان هم کوي د خو ملي اردو هم کوي دا ځانونه تاسو ګره دغه د کمپاینونو نه اوازونه راځي الله اکبر چغي وایي نو ورونه ولې موږ دغه خلاف جنگيږو هغه ته کافر او مرتد ولې وایي ځکه چې هغه اسلامي نظام د پاره نه جنگيږي یقاتلون فی سبیل طاغوت دغه قتال فی سبیل طاغوت د طاغوت لپاره جنگيږي دغه جمهوریت نظام او دیموکراتیک نظام او دغه دیموکراسي د طاغوت هغه د طاغوت لپاره جنگي موږ د الله لپاره جنگي کو نو کنن نه ورونو مو یو کس یو مجاهد د دې په خاطر جنگي چې زه صرف د وطن آزادوم صرف امریکای د دې زره لری کوم دا زه نه غواړم نور زه افغانه 400 کې 400 کې یعنی کار مرتد وی کار فاسق فاجر کار نظام په ما باندې راولي خو چې صرف زماده ملک نه د بدیانی خلک لري شي امریکایان انګریزان لري شي ورونو دا مجاهد نه دی دا جنگجو دی دا فوجي دی دا عسکر دی خو مجاهد دا نه دی مجاهد هغه دی چې جهاد د اول ورځ نه د دغه مقصد په خاطر باندې وي یو د کفر قوت ختم کړي کله چې ختم کو د هغې نه وروسته په هغې ځای باندې اسلامي نظام قایم کړي اسلامي نظام هم څنګه نظام ورونو کله لله ويكون الدين كله لله او دغه دین دغه نظام ټول د الله لپاره شي د کله کلمه ورونو دې ته هم متوجه شي دا هم ډېره ضروره ده په ډېرو ځایونو کې ورونو اسلامي تحریکونه جهادي تحریکونه دغه دوکه وخوري چې کله ډېر جنګ وکوي تاسو وګورئ امریکا چې کله اوله راغلې وه امریکا په خپله پوره بدماشۍ سره راغلې وه تصور د طالب نوم هغې نه شوی برداشت کولی نه شوی تحمل کولی چې هر چېرته دوی ختموي اوس چې کله یې زور ولیدلو د اسلام او د مسلمانانو زور یې ولیدو د فدایانو د شهیدانو زور یې ولیدو اوس تسلیم شوي دي اوس وایي چې طالب وروره ته راځه کرزی خبیث پرده کوي چې عزیزه راځه راځه چې ودونه در وکړو راځه چې کورونه تېر کړو اوس دا وایي درته اوس درته وایي چې ورسره شریک دي کی درته وایي څه غواړې راشه د یو وزارت ته واخله یو به زما یې د محکمه ته واخله د بل وزارت داخله به زما یې وزارت دفاع ما ته راکړه د وزارت خارجه ته واخله بیا در سره تقسیمات کوي نو وروڼه مجاهد ته به نن ورځ نه دا وایي دا شوي دي ورونو المؤمن لا یلدغ من جحر واحد مرتين مسلمان د یوه غار نه د یوې سوړې نه دوه ځلې نه چیچل کېږي دا بې وقوفه انسان دی چې یو ځل یو غار ته لاس وروړي هلته یې منګور وچیچي لړم یې وچیچي دی بیا هم پکې هغې په هغې کې بیا لاس ورمنډي ورونه دا تجربه موږ وکولې دا تجربه په افغانستان کې د دې نه مخکې وشوې په تاجکستان کې د دې نه مخکې وشوې ورونه په افغانستان کې مجاهدین وجنګېدل یو نیم ملیون شهیدان ورکړل د 15 لکه نه زیات شهیدان ورکړل ورسته د غنه چې سره کېنسل د دنیا خلکو ورته ویل چې یو داس مشترکه نظام جوړ کا چې پاغه کې ملي چې پاغه کې مليګرا خلک پمپرس خلک هم پاغه کې وو په خاني کمستان هم پاغه کې وو پاغه کې هغه خلک چې څوک دیموکراسي غړي هغه هم وي ته دا واخله زه دا واخلم رونو لاړو د جهاد هغه مقصد هغه شهیدان چې څومره ورکړي ټول دنیا ته فائدہ وکړه د افغانستان خلکو ته فائدہ ونه کوله د تاجکستان خلک ورونه وجنګیدل یو یو نیم کال دوه کال شهیدان یې ورکړل کله چې کفار په دې باندې پوه شول چې د دې مخنیوی نه کیږي نو هغه مذاکرات ورسره شروع کړ چې راشي څه غواړي راشي د یو وزارت در کومه دوه واخله درې وزارتونه واخله هغه ساده لو خلک هغه مجاهدین چې دغه تربیت نه وشوي سربي تربیت نه شوي د ابتدا او ورځ نه دغه مشران هغه ته دغه دوه مقاصد نه وښودلي چې جنگیږي به تر هغه وخت پورې حتی یکون دین کله لله چې دا دین ټول دی الله شي نظام ټول دی الله شي دا نه چې بیا د کافر سره تقسیم کړي ا درته وای چې راشه یو وزارت به تاته درکمه یو به دې ته ورکړم تاسو ټول سره شریک شئ نه ورونو کله لله دا دین به ټول دی الله کېږي موږ کرسۍ کرسۍ د ذات دپاره نه غواړو نن موږ دغه کرزي خبیث ته وایو نن موږ دغه سرداري خبیث ته وایو چې زموږ په کرسۍ باندې جنګ نه دی تا ته د الله توفیق درکړي ته شریعت نافذ کړه بس موږ ستا غلامان یو کرزي ته وایي ته شریعت نافذ کړه اسلام نافذ کړه د ټولو ضرورتونه به ستا وي خو اسلام نافذ کړه موږ اسلام غواړو دا نه چې سبا ته لکه نن چې اوس دې ته مجبور شوی دی نن طالب ته وایي چې راشه مذاکراتو دپاره مذاکرات د معنا دا ده چې راشه دوه وزارتونه به تا ته هم پکې درکړم بس خو لږ ارام شه بس دا جنګونه پرېږده ورونه دې لپاره موږ نه جنګېدلې چې خلکو سره د حکومت کورسې خلکو سره تقسیم کو موږ غواړو اسلامي نظام شرعي نظام غواړو او هغه سل په سلو کې غواړو چې یو فیصد هم راکم وي باید خپل توره په ځمکه باندې ونه غورځوو مجاهدین د ابتدا نه باید ورونه همداسې تربیه شي کم مجاهد چې دغه مقصد لپاره جنګېږي ورونه هغه مقدس مجاهد دی هغه مقصد مقدس دی د دغه سه مجاهد ته ټول هغه اجرونه چې په قران کې ذکر شوی دي ټول هغه اجرونه چې په سنت نبی علی السلام کې ذکر شوی دي همدغه مجاهد ته ورکول کیږي او هغه مجاهد چې د نور د نیمګړي مقصد لپاره جنگيږي صرف د لپاره جنگيږي چې د انګريز د وطن نه وځي صرف د لپاره جنگيږي چې صرف د فوجي د وطن نه وځي ورسره چې بیا څوک څه کوي هغه کې ورونه د مجاهد نه دی دې ته هیڅ اجر ثواب نشته دا ځان ستړی کوي فوجي دی وی فوجي دی کچا ورته تنخواه ورکړه کچا ورته څه مړی ورکړه کچا ورته څه شاباسۍ ورکو ورې کو خو د الله د الله نه د څه شي توقع نه کوي ځکه چې الله رب العزت اجر ثواب هغه مجاهد ته کوي ورکوي څوک چې دغه دوه مقصدونو لپاره جنګیږي نورونو چې کله مقصد زموږ ستاسو دا دی د دې مقصد لپاره جنگيږو تكون کلمت الله هي العليا د نبی علی السلام حدیث اوس استاد په مخ کې ما قرات کو چې نبی علی السلام ته یو کس راغی چې یا رسول الله ارجل یقاتل شجاعه ويقاتل حمية ويقاتل سمعة أي ذلك في سبيل الله یو سړی د قوم پرستۍ لپاره جنګیږي صرف د دې په خاطر حمیت لپاره د دې په خاطر باندې جنګیږي چې زه چې زه افغان یم صرف د افغانیت لپاره جنګیږي یو سړی وایي چې زه صرف پښتون یم د دې په خاطر باندې جنګیږي یو سړی د شجاعت لپاره چې زه خلکو ته پته ولګېږي چې زموږ قوم څومره بهادر قوم دی خپل بهادري خلکو ته وښیو د دې لپاره جنګي ای ذلک فی سبیل الله په دې کې کم یو مجاهد دی نبی علیه السلام چې دا یو نه دی مجاهد من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا څوک چې صرف او صرف د دې لپاره جنګيږي چې د الله شریعت بالا تر شي الله شریعت نافذ شي فهو فی سبیل الله صرف او صرف دغه مجاهد د الله د لارې مجاهد دی نورونو په دې مسله باندې پوه شو چې د جهاد مقصد دوه عظیم مقصدونه دي هغه د کفر زور ختمول او پاغه په ځای نظام ختمول او دغه په ځای باندې اسلامي نظام راوستل نو راځي ورونو د دې داوا کې ځان رښتینی کړو رښتیا باندې دا دعوه وکړو دا څنګه چې سره په ژبه باندې دا دعوه وي نو رښتینی دعوه خدغه د ورونو چې څه په خله باندې وایو د نن ورځ نه زما او ستا په ژوند کې موجود وي دا نن ورونو موږ تاسو سره پوره حکومت خو نشته پوره نظام خو نشته خو د یو کلی نظام خو ما تاسو سره شته دی کنه د یو کلی په یو کلی باندې خو ما تاسو مسلط یو د یو کلی هغه کلی کار سي نوم دی که د یو ادارې نوم دی که د یو لاس پنځلس کارونو کورونو نوم دی او که د یو مرکز نوم دی کم از کم په دغه وطن باندې خو هر سړی مسلط دی نن ورونه دا ستاسو خپل منطقه وګورئ په کومه منطقه کې تاسو اوسېږئ دې منطقې ته ستاسو د امیر د اجازه نه بغیر ستاسو د مجاهدینو د اجازه نه بغیر آیا څوک را داخلېدلی شي داخلېدلی شي ورونه نشي داخلېدلی بېدانه سړی چې راشي په مخه یې نیسئ چې څوک یې تحقیق ورسره کوئ څوک دلته خپله دکانداري کولی شي څوک دلته خپل نظام چلولی شي داسې چېرته شوي دي چې یو کس راغلی دی دلته یې پچه یو څوک یې دمولی دی ډبولی دی چې ولې دی دا نه ورونه چې څوک هم د چا څه فیصله د چا څه معامله وي سیده مرکز ته منډې وهي کوي او که نه کوي ورونه نو د دې نه پته لګېږي ورونه چې کم از کم دغه وړوکی کلی دی خیر د یو څو کیلومتره کلی به په دغه کلي باندې نن ته مسلط یې نن دلته ستا حکمراني شته نن تا سره قوت هم شته دی د سړیور مجاهدین دا ستا قوت دی نن تا سره قوت موجود ده تا سره وطن موجود ده تا سره ځمکه موجوده ده نن دی الله آزمي نن به پته لګېږي چې رښتیا هم ته چې د جهاد کوي د دې په خاطر کوي چې اسلامي شریعت نافذ کړي که نن دې په خپل مرکز کې په خپل کلي کې نافذ کو خو الله به اندر سره ومني مخلوق به اندر سره ومني چې رښتیا هم سبا ته ته د اسلامي نظام د پاره جنګيږي سبا اسلامي نظام نافذوي چې د خلک کلاړ شي چې کله د کفر ختم شي او کنه ورونه نن ته نه نافذوي نو بیا ورونه دروغجن په دې دعوه کې بیا زم دروغجن هم تم دروغجن بیا سه په خپل باندې دعوی کوو نو نن موږ تاسو ګورو موږ تاسو فیصله نه پڅ باندې کوو ورونه ډیره د افسوس خبره ده باز عجیب او غریب خبر سره د عوام نه وویني د عوام نه سو ګوري فیصله کیږي ورونه کې قتل او قتال په ټوله دنیا کې کیږي معاملې کیږي سړی سره رنډیږي سړی سره رټیږي په کلی باندې په په پزمکه باندې په غره باندې په دکانداري باندې په یو بل معاملې باندې دا جګړې کیږي نن تاسو ګورئ ورونه چې تاسو کله خپل کې په څه باندې سره جګړه شي د فیصله چاته وروړی د الله په خاطر وای چاته وروړی کله چې د فیصله لپاره خلک راټول کړي فیصله په څه باندې کوي فیصله تاسو په پښتو کوي که په قران باندې کوي آیا تر اوسه پورې تاسو په پښتو باندې فیصله نه کوي آیا تاسو په وطن کې چې اوس هم څوک قتل وکوي د قتل د قتل حد په قران کریم کې معلوم دی چې د قاتل لپاره قتل دی یا به عفو کوي یا به قتل نن زمونږ تاسو په دې وطن کې ورونو افسوس خبره ده مجاهد ور سره په دې په دې منځلس کې په دې جرګه کې ناست وي په جرګه کې عالم هم ور سره ناست وي قامی صاحب هم ور سره ناست وي مجاهدین سنور هم ور سره ناست وي فیصله وشي چې دغه قاتل ته لس لک روپۍ جرمانه ده او کوټ یې ور وسوځوي دا کومه فیصله ده دا د قرآن فیصله ده د دې د انګريز د فیصله فرق څه شو ماته وایا خو د دې نه خو د انګريز فیصله ډیره ښه هغه خو کوټ ته چاته سوځي هغه خو صرف د مجرم ته سزا ورکوي قاتل ته یو 15 شپږ کاله قید ورکړي شل دیش کاله قید ورته ورکړي بیا ستاد د فیصله او د انګريز د فیصله فرق څه شورونه پرونه په دې مسله باندې باید سنجیده تور باندې د علماو سره د مشرانو سره په دې مسله باندې باید کین چې ولې داسې کوو ورنه تاسو وګورئ لاړ شئ فتاوا وګورئ د علماو فتاوا وګورئ د عقیدې کتابونه وګورئ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فقه اکبر وګورئ د هغې شرح د ملا علي قاري شرح وګورئ په هغې کې تاسو وګورئ د ابن نجیم رحمت الله علیه کتابونه وګورئ ورونه د بدایع ثنا کتاب وګورئ حشقه عابدین ابن عابدین وګورئ ورونه هغه ستر ستر کتابونه تاسو لږ ورشي په هغې کې وګورئ چې فیصله د الله د قانون نه علاوه فیصله په بل څه باندې کول پر رسم باندې کول پر رواج باندې فیصله کول ورونه دا کفر دی کفر داسې یو کفر دی ګناه نه ده کفر د انسان د دین اسلام نه په دې مسله باندې وځي په هغه مسایلو کې په کومه مسله کې چې د الله او د رسول حکم موجود وي ته په هغې باندې په پښتو باندې فیصله وکوې ورونه دا کفر دی د قران کریم آیاتونه دی ورونو یو څو آیاتونه د قران نه درته وایم او راشي لاړ شي نور د علماونه پوښتنه وکوي چې علما علما تاسو ته په دې باره کې څه وایي ورونو دا فیصله دا قصې مې هم اورېدلې لیدلې مې دي چې کله څه معامله سره وشي وایي ورته وایي په پښتو فیصله را سره کوي که په شریعت فیصله را سره کوي ورونو زه خو دروغ نه وایم غلطه خبره خو به نه کړي دا مسله شته او کله شته په دې وطنونو کې دا خبره خلک کوي او کنه کوي چې په پښتو را سره فیصله کوي که په شریعت را سره کوي وایي او کنه وایي ورونه علما وایي چا چې دا خبره وکوله چې ښه چې په شریعت باندې فیصله را سره کوي که یا یو بل قانون نوم ورته واخلي لکه رسم رواج په فیصله په شریعت را سره کوي که په پښتو را سره کوي که په رسم رواج را سره کوي دا انسان علما وایي که دا جاهل وي پوه دې کړی شي که نه دا انسان د دین اسلام نه وتلی کافر دی په دې مسله باندې چې څوک دا خبره وکړي چې په اسلام باندې فیصله را سره کوي په شریعت را سره کوي که پښتو را سره کوي یعنی معنا دا ده چې دا د د پښتو ریواج او د قران یو برابر دي ستا نور خو خوښه ده که په دې باندې که په دې باندې که سبحان الله د الله د نظام سره خپل قانون خپل پښتو خپل رسم او ریواج د الله سره برابر دی څوک چې دا کار وکړي خامخا کافر کیږي رونه د نبی علی السلام په زمانه کې یو کس راغی دوه کسان راغلل رونه په ځمکه سره رټو د ځمکې مسله وه د اوبو مسله وه نبی علیه السلام ته راغلل چې زموږ فیصله وکوه وروڼه په دې کې یو یهودی دی یو مسلمان دی د نبی علیه السلام حضور ته راغلل چې زموږ فیصله وکوه نبی علیه السلام د دې هم دلیلونه واورېدل د دې هم دلیلونه واورېدل نبی علیه السلام ته پته ولګېده چې د مسلمان په ناحقه دی نو د یهودي ته فیصله وکوله د دې مسلمان په زړه باندې دا فیصله ونه لګېدله نو دغه ځای نه راپورته شو راځه چې ابوبکر صدیق ته ورشو او بکر صدیق ته ورغله هغه چې زموږ فیصله وکوه او بکر صدیق ورته وویل چې د الله بنده د الله ولی دا څه کوي نبی علی السلام ژوندې دې زستا فیصله وکوم هغه چې هغه زما فیصله وکړه خو موږ زما په زړه زړه مې په وبو ونشکله یو زه غواړم چې تا نه یم وکوم او بکر صدیق رضی الله عنه ورته سونه ویل چې د الله نه ویریږه او د نبی علی السلام فیصله ومنه دا غین ورستا غلاړو عمر رضی الله تعالی عنہ ته ورغی عمر رضی الله تعالی عنہ ته ویل چې زموږ فیصله راوکړه زموږ جګړه ده رټ شوی په یو مسله باندې نو عمر رضی الله تعالی عنہ پښتنه ته نو کوله چې نبی علی السلام ژوندای دی د الله د رسول فیصله په ځای باندې پرته ده تماته فیصله تر غلې هغه چې هغه زموږ فیصله وکوله څنګه فیصله وکوله داس فیصله وکړه چې د حق دی د يهودي دی خو زما زړه ونه منله ویخه صبر صبر کوزه ستا فیصله کومه عمر رضی الله تعالی عنہ کور ته لاړو توره یې بربنډه توره یې راویستله او د دغه مسلمان سر یې پې قلم کړو ورته وایي چې د نبي علیه السلام د فیصلې نه وروسته فیصله دغه ده درواخله فیصله سر یې ترېنه وغورځولو وروسته د هغې نه هغه خلک راغلل چې یا رسول الله عمر رضی الله عنه قتل وکولو نورون عمر رضی الله عنه مخکې له دې چې هغې سره فیصله وشي چې تا ولې سړی ونه وویشتل ولې دې سړی ووهلو ولې دې مړ کړو د قرآن آیتونه رانازل شول الله رب العزت د عمر رضی الله تعالی عنہ بری او ذمہ وګرځولو عمر رضی الله تعالی عنہ معاف کړو د عمر رضی الله تعالی عنہ د فیصله صحیح وګڼله ویل چې د ډیر بهترین کار وکولو د قران آیتونه ور باندې را نازل شول فلا وربک لا یؤمنون زما د قسم پر رب څوک وای الله رب العزت فرمایي زما د پر رب باندې قسم استا پر رب مې د قسم وي اے محمد صلی الله علیه وسلم لا یؤمنون دا مسلمانان چې دعوت اسلام کوي مؤمنان نشي کېدلای حتی یحکموک تر هغه وخت پورې چې فیصله تا ته دروړي یعنی ستا شریعت ته دروړي فيما شجر بينهم هغه مسائل کې چې په خپل کې سره رنډيږي په خپل کې سره تنازع پر راځي په خپل کې اختلاف پر راځي تر هغه وخت پورې د مسلمان مسلمان کې دای نشي چې د فیصله شریعت ته وروړي تا ته دروړي او بیا دا غینه ورسته ثم لا یجدو فی انفسهم او بیا چې کله ته فیصله وکوي یعنی ستا شریعت فیصله په وکوي قران په فیصله وکوي د نبی علی السلام په زمانہ کې او دا غینه ورسته اوس په علما فیصله وکي د قران او شریعت مطابق فیصله وکوي ثم لا یجد او بیا په د خپل نفس کې څه حرج ونه ګوري تنگستیا ونه ګوري چې دا فیصله خو زنه منم دا خو زما خوښه نشو که صرف دا ویل چې دا زما خوښه نشو دا خو زنه منم الله رب العزت فرمایي چې دغه انسان مسلمان نه دی او حرج مما قضیت او یسلم تسلیما او بیا دغه مسلمان په ځړه کې دغه احساس کی چې دغه په کومه فیصله وشو اگر که زما پکې نقصان وشو خو زه ورته تسلیم ما ما منل د ځکه چې د شریعت فیصله ده که چیرته دغه څه شاو کول نو دا مؤمن دی او که نه دا فیصله یې ونه منله نو الله رب العزت په خپل ذات باندې قسم خوري فلا وربک لا یؤمنون زما د پر رب باندې قسم وي چې دا انسان مسلمان نه دی چې ته فیصله وکوي زه فیصله وکوم قرآن فیصله وکوي شریعت فیصله وکوي او دی په هغې کې بیا وایي چې زه یې نه منم یا زما زړه پرې یخ نه شو یا زما پرې زړه اوبه ونه څښلې یا زما زړه ونه منله او هغه ورځې بیا بل چا ته فیصله کوي نو وروڼه دا د قرآن صریح حیاتونه دي لاړ شي د قرآن تفاسیر وګورئ ابن کثیر وګورئ قرطبي وګورئ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د مذهب مشهور کتاب احکام القرآن للجساس وګورئ چې هغه درته د دې فیصلې درکړي په دې فیصله کې د علما ولې د فیصلې نه بیانوي ولې خلکو ته د خبره نه بیانوي چې د قرآن د قرآن چې نن تطبیق نه کې کله به تطبیق کوي نن خو دا موږ دروغجن په چې موږ نن نشو تطبیقولی نن په خپل مرکز کې تطبیق نه کړو نن په خپل کلی کې تطبیق نه کړو سبا به په دې سبا به په دې ټوله دنیا باندې څنګه تطبیق کوي نو نن ورونو نن که چېرته رښتیا موږ هم د دې په خاطر باندې جنګېږو رښتیا هم د دې په خاطر باندې جنګېږو چې اسلام نافذوو اسلام د نفاذ او د اسلام د شریعت د نفاذ نو نن راځي چې الله رب العزت ته وخیو ثابت کو خپل رب ته ثابت کو چې یا رب یقینا موږ د دې په خاطر باندې جنگیږو ځکه د نن فیصله په قران شروع کړو د نن فیصله نن په شریعت باندې شروع کړو نبی علی السلام په زمانه کې ورونه د قران آیاتونه را نازل شول د هغه چا په خلکو باور کې ورونه د دې شان ظلم وګوري په تفسیر کې د دې شان ظلم وګوري الله رب العزت فرمایي الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک آیا ته نه ګورې هغه خلکو ته هغه دعویدار مسلمانان ته چې په حقیقت کې مسلمانان نه دي د ایمان دعوی کوي د ایمان دعوی کوي او د هغې نه وروسته د هغې نه وروسته یریدون یتحاکمو الی الطاغوت او د دې سره سره غواړي چې د فیصلې طاغوت طرف ته وروړي ورونو طاغوت چا ته ویل کیږي طاغوت هر هغه چا ته ویل کیږي چې د قران او د شریعت په مقابله کې فیصله کوي کاغه ملک دی هغه طاغوت دی کاغه قاضي دی هغه طاغوت دی کاغه حاکم دی هغه طاغوت دی کاغه فوجي دی هغه طاغوت دی هر څوک چې د قران او د سنت د فیصله په مقابل کې یو بل فیصله کوي بل قانون جوړ کړی که هغه ته انګریزي قانون وایي که هغه ته فرانسوي قانون وایي او که هغه ته رسم و رواج وایي که هغه ته د پښتو قانون وایي د ټولو ته ورونو تاغوت ویل کېږي چا چې فیصله دې تاغوت ته وروړه د قرآن فیصله په ځای باندې پرېښودله دې طرف ته یې وروړه الله رب العزت فرمایي چې دغه کسان دي چې ګمان کوي چې مؤمنان یو یعنې دوی مؤمنان نه دي الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنو آیا ته ګورې هغه خلکو ته چې دعوه د ایمان کوي او کله چې د فیصلې مسله وخت راشي فیصله تاغوت طرف ته وروړي بل طرف ته وروړي قرآن او سنت په ځای باندې پرېږدي حال دا چې الله رب العزت فرمایي وقد امروا ان یکفرو ان یکفرو به او حال دا چې الله رب العزت دوی ته حکم کړی دی امر د مؤمنان ته کړی شوی دی چې تاسو په دې طاغوت باندې امر په دې طاغوت باندې کفر وکوئ انکار وکوئ هر هغه سړی چې په خپل فکر باندې فیصله کوي په خپل رسم او رواج باندې فیصله کوي خلکو ته وایي چې راځي زم فیصله کوم دا طاغوت ته ورونو تر هغه وخت پر زما ستا ایمان نه جوړیږي تر څو پر چې د دې کفر نه کړای د دن دایم راټلای نه دایم لری کړای نه د تم د تم جواب نه ورکړی چې ستا فیصله د سره منونه ورونو دمغه تاسو وایو چې لا اله الا الله مخکې له دې چې د الله وحدانیت بیان کړو اله ووایو د هغې نه مخکې وایو چې لا اله نشته دی اله وروڼو د اله څه مطلب اله دا معنی چې نشته دی فیصله کوونکی نشته دی نظام چلوونکی نشته دی فیصلې فیصلې ورکوونکی انسان ته مګر یو الله دی نو دا څنګه تالته لا اله وایې هلته بیا ورځې فیصله په ملک باندې کوې بیا فیصله ورونه په انګریزي قانون باندې کوي انګریزي عدالت ته بیا ورځي یا فوجي ته بیا ورځي یا یو بل یو بل کس ته ورځي چې هغه فیصله درته د خپل سوچ نه کوي په پښتو باندې درته کوي پر رسم باندې درته کوي په خپل ټینګ باندې درته کوي چې زموږ د پلارو د نکټ ټینګ داسې ده زه ستا د پلارو د نکاح بنده یم که د الله بنده یم ورونه ته د خپل مالک بنده یې که د الله بنده یې الله خو تا ته دغه قرآن رالیږلی دی د دغه قران لپاره موږ ټوټه ټوټه کیږو په دې قران باندې ځان ورکو یې څه په خاطر باندې صرف د دې په خاطر باندې چې په دې پرنجو کې راوتړو او چیرته کیږي خیر او برکت لپاره دا خو د خیر او برکت صرف د خیر او برکت کتاب نه دی دا قران خو الله رب العزت را نازل کړی دی د دې لپاره دی ان انزلنا الیک الكتاب بالحق لتحكم بین الناس اے رسول صلی الله علیه وسلم دا قران موږ ته را لګره دی د دې لپاره دی چې د خلکو فیصله ور باندې وکوي دا د فیصلو کتاب دی ورونو دا صرف د خیر او برکت کتاب نه دی په دې کې بیا هیڅ خیر او برکت تا ته نه درکول کیږي تر څو پورې چې فیصله په دې نه کړي فیصله پر رسم رواج کوي برکت دې نه غواړي قسم ده چې دا قران په تا باندې لعنت وایي په ما باندې لعنت وایي کما او تا په دې باندې فیصله ونه کوله په ورځ د قیامت باندې به دغه قران راځي الله رب العزت ته شکایت کوي چې یا رب دې خپل بندگان نه تاسو وکوه چې ولې زه خپل شاته غورځول ما فیصله ولې په پښتو کوله ولې په انګریزي قانون باندې کوله ولې په نور قوانینو باندې کوله حال دا چې زما وجود ومه ورونه دا نن چې موږ جنگيږو دا نن چې مسلمانان په لکونو شهیدان ور کوي دا د دې په خاطر ور کوي چې راشو دا قران نافذ شي او خلک زموږ استاد فیصله قاضیان او علما د قران مطابق وکوي دا ټول جګړه روانه په دې باندې ده نورونه کده جګړې په دوران کې د جهاد په دوران کې قران ما تاسو سره دې په دې فیصله نه کوو نو سبا ته په دې باندې څنګه فیصله کوي والله ته فیصله وکولای شي نشي کولای بیا به سبا تاسو ته فیصله څوک کوي نن ورونه ته په دې باندې فیصله شروع کړه کله چې په دې فیصله شروع کړه نو ته به وګوره چې په دې خو زه فیصله نشم کولای ځکه چې ما سره قاضي نشته نو اوس نه به ته سوچ کوي چې یو قاضي را پیدا کړې اوس نه به ته سوچ کوي چې یو قاضي تربیت وکوي یو کس ولېږي داسې ځای ته ولېږي چې ته چې قاضیان تربیه کېږي چې اسلامي قاضي درته را تربیه شي سبا چې وطن آزاد کې قاضي به موجود وي نو نن ته په دې خبره باندې سره فیصله سره سوچ نه کوي ورونه ډېر داسې خلک دي چې ورته وایي چې د خلکو فیصله ورکړه نه نه نه موږ موږ دومره لایا نه یو موږ د عوامو فیصلو ته لایق نه یو او یا سبحان الله بیا جنګیږي څه په خاطر باندې جنګیږي ولې رټ شوی دی چا سره رټې په څه باندې رنډې ولې جنګیږي بیا خو موږ خو جنګیږو دې په خاطر باندې لنخرج العباده من عباده العباد لعباده الله واحد القهار دا خو زموږ منهج دی دا خو زموږ طریقه ده دا خو صحابه او طریقه ده ورونه صحابه چې کله د فرس طرف ته رااله فرسیانو چې کله پښتنه ته وکوله چې عربو تاسو څه راغلی یې ته وګی تګی راځي موږ سره زر سپین زر بدر کولار شي خپل وطنونو ته راشي هغه چې به وقفانو تاسو نه پوي چې موږ څه لپاره راغلی یو نو صحابه یو نماینده ورغی فقیر خړ پړ یو مجاهد ورغی ورونه دا هغه مجاهد هغه دا فکر وکړ چې دا هغه امیر دی حالت چې یو ادنا مجاهد هغه پښتنه ته نه وکوله هرقل دا وخت اوباما و هغه پښتنه ته وکړه چې څه لپاره راغلی یې څه غواړی ورونو مشهور الفاظ ورته استعمال کړ ابتعثنا الله موږ خپل نه یو راغلي موږ الله را لېږلي یو یې څه په خاطر را لېږلي لنخرج العباده تر څو پورې د الله بندګان د مظلوم عوام لنخرج العباده دا راوباسو من عبادة العباد د دې بندګانو د بدمعشۍ نه یې راوباسو د دې قانونونو نه د ملکي د ملکانو د نظام نه یې راوباسو د ملکانو د ملکۍ نه یې راوباسو د دې فوجانو د بدمعشۍ نه یې راوباسو د انګریزي قانون د قوانینو نه یې راوباسو د دې ظالم قاضیانو نه یې راوباسو لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة الله واحد القهار ترسو دی راو باسو دی الله رب العزت یو عظیم یو عظیم ذات او هستی قانون ته راولو لنخ ولنخرجهم او ترسو بر د انسانان موږ راو باسو من جور الادیان د دینونو د ظلم نه د دې نظامونو د ظلم نه راو باسو الى عدل الاسلام د اسلام عدل ته موږ راو باسو اسلام نظام ور باندې قائم کو موږ دې لپاره راغلی یو رونه زموږ مقصد نه نام دغه ده چې دغه عوام را وباسو په عوامو ته فیصله په شریعت باندې وکړو دا نن څنګه ته وایې تا ته عوام راځي د فیصلې لپاره تی بلک ته وبېږې چې زه په دې په دې چارو نه پوهېږم لرې کوه دا وروڼه یو کار زموږ همدغه دی موږ په فیصلې هم د فیصلې ملک څنګه ته پرېږدې چې دغه فیصله وکړي د شریعت خلاف فیصلې درته کوي د قرآن خلاف فیصلې درته کوي او ته بیا هم ځان ته مجاهد وایې نو نورونو که ځان ته حقیقتا مجاهدین وایو د نن نه باید په دې خبره باندې سوچ وکړو که ورونو که تاسو سوچ نشئ کولی لاړ شئ خپلو مشرانو طرف ته لاړ شئ د خپل مشرانو ته وایي سوچ وکوه څنګه زه په خپله مز... زه په خپله علاقه کې مسلط یم زور زما دی قوت زما دی دلته نه پولیس شته دلته نه تاڼه شته دلته نه عدالت شته هېڅ شی نشته دي فیصلې نن ولې خلک ملکانو ته وروړي ولې په ملکانو باندې فیصله کوي نن خلک وایي راځه چې شریعت را سره کوي ک ک رواج را سره کوي ډیر داس خلک د شریعت فیصله ور وکوي وایي زه شریعت شریعت نه منم وایي کني وایي ورونو په سترګو لیدلې داس خلک ولې شریعت فیصله زنه منو راځه پر رواج را سره وکا پټینګ سره وکا د قوم ټینګ باندې یا سبحان الله دا خو د قران هغه صریح آیاتونو مخالفت ما ته مرته ګر چې زه سید وسابیا پاغي باندې کوا نو نن به ورونه د دې کفر اصل کفر خدا غته دې کفر مخه به څوک نیسی دا نن ما او تا چې دې کفر مخه ونه نیسو نن ما او تا چې خپل مرکزونو کې اسلامی قاضي اسلامی عالم په دین باندې پوی عالم په فقه باندې پوی عالم باید کینو چې چا هم فیصله وی راشه فیصله وکوا که فیصله نشي ورکولای رونه یو په شریعت باندې فیصله کول دي یو صلح کول صلح خو کول شي صلح کول شي خلکو ته چې صلح وکوي موږ په شریعت باندې تر اوسه نه پوهیږي قاضي موږ سره نشته دی تاسو خپل کې سره جوړ شي صلح وکوي تم د خپل حق نه تیر شي تم د خپل حق نه تیر شي دلته صلح وایي صلح جایز ده صلح زم کولای شي ما تیم کولای شي یو عامي سړی هم کولای شي خو یو فیصله ده ورونو یو فیصله ده چې په هغه کې د الله حکم نازل شوی الله رب العزت فرمایي کتب علیکم القصاص قصاص په تاسو باندې فرض شوی دی چا چې قتل وکړو قاتل مړ کړی رائے ول سر ته قلم کړی او ته ورځي د پښتو ټینګ ته ورځي ملک ته ورځي ملک ته فیصله کوي چې قاتل چا چې قتل کړی دی د دوه قران راواله را دي خطا یا سبحان الله جهل فوق الجهل دا څومره جهالت دی قتل ما کړی دی او زی زما دوه قران ورځي دا کم ظلم دی دا خو د انګريزانو دی د انګريزانو د قانون ظالم قانون دی دا غي نه زیات ظالم قانون دی او بیا وای چې کوټي ور وسوځه قران وای چې راوړه سره ته نه قلم کړه او ملک صاحب وای چې نه زموږ په پښتو ټینګه کې دا چې کوټي ور وسوځه لس لک روپۍ په دې باندې جرمانه وکړه دوه خورانه مظلوم هم ته نه راوړه هغه کم بوډا ته ورکړه چې شپته کلن روري وي یا ترې شپته کلن یا کان پلار تلای نشي په جنې لس کلن دولس کلن جنې هغه ته عذاب ته ور وغورځوه ټول ټول عمر هغه په عذاب کې په پلار باندې لعنت وای په دې نیکه باندې لعنت وای په دې ورور باندې لعنت وای او حق لري چې لعنت ور باندې وای ورونډه ظلم کوم وخت کوم کوم وخت به د تیارې لري کیږي د دې کفر تیارې دی ورونو د دې د انګریزي قانون او د پښتو د قانون کچا ثابته کچ دی یو ذره فرق شته دی لا شي ټول فتاوی ور پسې وګوره د علماو نه پښتنه وکړه بیا وایي چې خبره د غلطه کړې ده ورونو هیڅ فرق نشته دی هغه انګریز جوړ کړي انسان جوړ کړي دام انسان جوړ کړي دی دا دواړه د الله رب العزت قانون په مقابل کې قوانین دي دا قانونونه لری کړی اسلامي نظام راولي اوس راولي چې څومره د وسه کیږي هم دومره راولي ته نشي کولای خلکو ته وای د علماو ته وای چې عوام پوه کې چې صلح سره وکوي کو فیصله دې نه کوي فیصله دې په پښتو باندې نه کوي پرواز د فیصله نه کوي الله رب العزت ته کې چې الله رب العزت موږ تاسو ته په خبر باندې عمل کولو توفیق را نصیب او الله رب العزت دیو کې چې د خبره زموږ ژوند ته تیر شي که کوم خبره په دې خبره کې ورونه د قران او د سنت خلاف خبره وي الله رب العزت زموږ د زړونو نه وباسي او د ګوینده د ویونکي د الله عفو وکوي او که کومې خبرې حق وي الله رب العزت زموږ په زړونو کې ثابته کړي الله دې موږ ته توفیق راکړي چې په دې باندې عمل وکړو او که کومه خبره تیزه شوې وي په چا بده لګېدلې وي د هغې نه موږ معذرت غواړو او د الله نه هم پرې معافي غواړو ولیکن یو حق غواړو نو د حق په خاطر باندې زړم درد کوي ځکه چې غېږو ځکه څیرې وهو زړم درد کوي ورونو د در نه دا خبرې کوو نو څوک په دې خبرو باندې خفه کېږي نه ورونو د اسلام غړو د اسلام په خاطر باندې ځان په دې باندې ویني تویوي چې ورونه د ښکلي ښکلي ژڼي ځوانان هم شهیدان کېږي د کوم مقصد دپاره چې بیا داسې نه وي ورونه چې سبا ته سبا ته مقصد لاسته نه راغلی ورونه د درس په اخر کې یو مهمه مسله د جهاد په مسایلو کې پاتې شوې وه هغې مسایلو طرف ته هم ستاسو توجه را اړوم هغه مسله ورونه د آداب د جهاد نه یو مسله دا وه چې پاغه کې هم ډیر خلک د عام مجاهدینو د مسلمانانو ذهنونه خرابوي دلایل ورته وایي دلایل په قران او سنت فقه په کتابونو کې شته خو په غلط ځای کې استعمالوي او هغه مسله دا ده ورونه چې د جهاد په دوه قسمه ده د جهاد یو اقدامی جهاد دی یو دا جهاد چې انسان زی مسلمانان لشکر تیار کړي د کفارو په ملک باندې حمله کوي مثلا د دې ځنه یو لشکر جوړ شي د هندستان باندې موږ حمله کوو امریکا باندې موږ حمله کوو یو دا جهاد دی یو دا جهاد دی ورونه چې کافر راغلی زما او ستا په کور باندې حمله کړې ده په دې مسله باندې پوهېږي ورونه دا دوه قسمه جهاد دی پاک فقه په کتابونو کې چې علما او فقها او د قران او د سنت نه په استنباط سره بعض شروط د جهاد لپاره بیان کړي دي ډیر شرطونه علما و بیان کړي چې د جهاد لپاره شرط ده چې یو امیر به ولري دا خبره به مارویدلی خلک کوي نو سوې ته څنګه جهاد کوي دا خو یو ګروپ دا دی یو پکې القاعده ده یو پکې امارات اسلامي ده یو دې کې خدا خو جهاد نه کیږي وای کني وای ورونه دا سه شوبه زموږ تاسو په ذهن کې اچوي نو د جهاد لپاره خورونه علما شرط لګول چې یو امیر وي دا شرط په جهاد کې شته د جهاد لپاره دا شرط دی ورونه دا شرط علما بیان کړی دی چې ته په هغه وخت جهاد کوي په هغه وخت به تورې تلاس کوي په کوم وخت چې ستا غالب ګمان دا وي سوچ دی دا وي ستا ګمان دا وي غالب ګمان دی دا دی چې کله زه د کافر په خلاف باندې حمله شروع کوم نو زه په دې باندې برلاسه کیږم غالب ګمان مې دا دی چې زه په کامیابی ګو دای مغلوبه کیږي نو اوس موږ تاسو ته مسلمان موږ تاسو ته بعض خلک وایي نو چې تاسو سره دومره طاقت شته دی ته چې د امریکای خلاف جنگيږي ته چې د مرتدینو خلاف جنگيږي تاسو سره دومره قوت کم ځای کې دی تاسو سره نه زیات نه زیات حرکت په زړکې باندې جنگيږي او دغه سره ډرون دغه سره ټکنالوژي ده یو سره خو ټکنالوژي ورته جوړه کا بیا ور سره جنگيږي دا مسله مخ توای او کني وای ورونه بل راته وای راته وای چې ته ځوان یې ژړه مور او پلار لري مور او پلار نه اجازه واخله بغیر د مور او پلار د اجازه نه jihad نه کیږي کومر شي شهادت خرابېږي مرداريږي دا مسله خلک وای او کني وای ورونه ورونه موږ منو د ټوله مسلې منو د ټوله مسلې بر حق دي کلمه الحق اراد به الباطل کلمه حق ده خبره حق ده خو باطل خبر به باطل ځای کې استعمالوي په غلط ځای کې استعمالوي موږ وایي دا شرط چې امیر دی یو وي موږ وایي دا شرط چې قوت باید دومره قوت وي چې ستا غالب ګمان دا وي چې د کافر په خلاف ور باندې برلاسه کېدلی شي موږ وایي دا شرط چې د مور پلار مور پلار اجازت فرض دی خورونه دا په کم وخت کې دا په هغه وخت کې چې مسلمان زی په کفارو باندې حمله کوي چې کله هغه وخت راغلو چې مسلمانان دومره قوت کې راغلل چې زی بل ځای ته جهاد ته زی بیا به مور فلر نه اجازه غواړو بیا به دې تم ګور چې امیر یو جوړ کو بیا به جهاد کوو ورونو موږ په اوس موږ په کم جهاد کیو موږ په کفارو باندې حمله کوو که کفار په موږ باندې حمله کوي جواب راکړئ ورونو کفار په موږ حمله کړې ده که موږ په کفارو حمله کوو حمله چا کړې ده کفارو حمله کړې ده یو ملک نه د سلويشت نه زیاتو دولتونو په تابع باندې حمله کړې ده ورونه علما وایي چې دې جهاد ته دې جهاد ته جهاد دفع وایي دفع السائل ورته وایي په دغه جهاد کې د جهاد ټول شروط ختميږي ټول شرطونه ختميږي حتی زوی به بغیر د مور پلار د اجازه نه وځي حتی خزه به بغیر د مړه د اجازه نه وځي قرضدار به د قرضخواه د اجازت نه بغیر وځي که هیڅ شی در سره نه وي علما وایي لوټه خو شته ده تیږه خو شته ده څپلۍ خو شته ده کافر په څپلۍ باندې وله چې تر څو دې مړ کړي او د بغیرتۍ د ژوند نه ختم شي رونه دا کم غیرت دی دا کم دین دی چې نن خلک موږ ته بیانوي نن دا خلک خپله وایي عوام خپله وایي تاسو په رادیوګانو کې واروئ دا غټ غټ دانشوران چې ځان ته وایي د ټول نه غټ احمقان هم دوی دي وایي چې وطن مور ده وایي او که نه وایي وایي وطن مور ده وطن د مور پړونه دی نورونه بیا دې دې معافي په مور باندې خو د سلويخ نه زیات کسان راغلل سلويخ نه زیات کافر پر راغلل نو تا کې کوم غیرت شته اوس هم ناس دي ته اوس هم د مور نه اجازه غواړې ته اوس هم په دې پسې ګرځې چې امیر یو دې قدر دې قدر دې مور دې ته نه خلاص کړ کنه په مور باندې سلويخ کسان راغلي دي او دغه پړونه یې وېستل دغه جامې یې وېستل ورونه قران یې درته وسوځولو په قران امتیاز یې درته وکولی تصویرونه یې درته جوړ کړل تصویرونه بیا درته نشر کړل د نبی علیه السلام تصویر یې جوړ کړ هغې ته یې ښکرې ورکړې چې دغه نبي دی او ته اوس هم وایې چې نه د مور پلار اجازت ته نن اوس هم وایې چې ما سره قوت نشته لعنت دې په داسې زندګي وي نه غواړو داسې زندګي نه غواړو د کافر په خلاف جنګېږم د دې په خاطر جنګېږم چې مړ شم چې د حالت په سترګو نه ګورم حافظ صدیقی ستا خور ده ستا د وطن لور ده دغه پاکستان کې دغه خبيسانو ونیوله ورونو بربنډه یې کړه بربنډه یې امریکې ته په لاس باندې ورکړه امریکې ورونو د اوو کالو پورې هغه ملګري چې په باګرام جیل نه راخلاص شوي دي هغه وایي چې قسم په خدای موږ په سترګو باندې لیدله چې بربنډه به یې په دې کوڅه کې ګرځوله یو بل طرف ته به یې بوله او کله چې به یې لټرین ته بوله جامې به یې تنې ویستلې لټرین ته به یې بوله او موږ حیران یو چې دا څوک ده صرف د ژبې نه پوه شو چې یو پاکستانۍ ښځه ده یو پاکستانۍ خور ده هلته مجاهدینو لس پنځلس ورځې روټۍ هړتال یې وکولو چې هېڅ نه خورو مړه شو خو دا ښځه دې دې ځای نه رانه وباسئ چې د دې چغې څیرې زموږ غوږونو ته نه راځي رونه هغه ځای نه یې چته کړه لاړه امریکې ته یې بوتلله په امریکا کې نن څلور اتیا کاله نن ورته قید ورکړی دی نن هم جهاد فرض عین نه دی نن هم ته دې ته ګورې چې ما ته مور پلار اجازه ورکوي د تشې جومات ته ځې فرض مونځ کوې مور ته وایي چې مور زه جومات ته ځم د فرق ولې کوو خو جهاد هم در باندې فرض عین ده مونږ هم در باندې فرض عین دی په مانځ کې ته دا فرق کوي چې هغه کې ته دا فرق کوي چې ستا تاسو سره قوت شته او کنه شته ورونه کله چې جهاد فرض عین شي او کله چې کافر شته په لاس ستا په وطن باندې راشي ورونه بیا د غینه دفاع کول د خپل ځان نه دفاع کول د ننګ نه دفاع کول د ابرو د عزت نه دفاع کول د قران نه دفاع کول ورونه په دې دفاع کې زور وهل دي چې څومره د وسه کېږي که نور دې هیڅ دی وسنه کیږي لوټه خو راخستې شي په لوټه باندې دا کافر وله ورونه دا د دفاع د دفاع د دفاع ماده نه ده د انسان چې د ځان نه دفاع کوي د خپل حریم نه دفاع کوي د خپل عزت نه دفاع کوي ورونه دغه دفاع دفاعي ماده دفاعي قوت الله رب العزت حتی په حیواناتو کې یې ښی دی حیوانات نه دي حیوانات په دې کې الله رب العزت یې کوي تاسو به لیدلی ورون شرګم لیدل ده شرګ یو حریم لري شرګ ته کوټانه غونډه جوړه کې مرغان چا ورته وایي دغه دغه حریم دی کله چې هغه ته ورلاندې کړي شرګ په هغه نه رستا بابر شي چې کس انسان ورزي په هغه باندې ټوپونه وهي کنه وهي او چې کله ګیدړ ورځي چې غواړي چې د بچان وخوري په هغه باندې حمله کوي او کني کوي چرګ ته پته ده چې زه کمزورې مې سم نشم کولای دغه چرګ خپل مخ کې ډېر چرګ لیدلې دي چې باندې باندې شوی دي ټوکړه ټوکړه شوی دي خو بیا هم الله رب العزت په دې فطرت کې دا شی ورېږي دي چې تر څو زه ژوندی یم چرګ وایي زما بچی ته نشي ورنځي کېدای ما ول ټوټه ټوټه کا بیا ورځه تاسو به دا وړې وړې مرغۍ لیدلې ورونه ډېر خلک په دې باندې معلومه وي چې دلته منګور دی منګور ورځي د هغې هغه هګۍ خوري د هغې هغه ځالې ته ورځي دا وړې وړې مرغۍ چغو چغو څیري راځي په دې باندې حملې کوي ولې حملې کوي دا وړوکې مرغۍ د دومره ستر منګور ځکه چې دا دفاعي دفاعي فطرت الله رب العزت حتی د حیوان په په حیوان کې هم شی دی تاسو سپی لیدلی دی اکرمکم الله لاته بې ادبي د معافي سپی سپی څومره خصیص خصیص یو حیوان دی ته دې رون سپی چې په یو ځای کې یو د سپي حریم معلوم وي د کور مخې ته چاله تړلی یا د باغ مخې ته تړلی سپی دی هغه باغ ته چې څوک ورنږدې کېږي سپی ورباندې حملې کوي غپېږي چغې څري وهي ځکه چې د هغې په فطرت کې دا شی شته چې د چې زما زما حریم ته مه راځه زه لرې لرې ګرځه زما د باغ ته مه راننوځه دا زما دی کوي او کني کوي ورونه نن هغه خلک چې موږ ته وایي چې ما جنگيږي د امریکا خلاف د امریکا خلاف تاسو زور نه رسیږي موږ ورته وایي چې دا د سپین هم بی غیرت ده د دې چرګ نه هم بی غیرت ده په دې چرګ کې دومره ماده شته ده په دې کې دومره غیرت شته د خپل حریم نه ځان ټوټه ټوټه کوي خو تر هغه وخت پورې خپل خپل اګیو ته خپل چرګړو بچو ته دا ګیدړ نه ور پرېږدي چې ورشي نن هغه خلک چې د دې د دې قوت د دې حق نه تېر شوي دي چې دا وطن راشه راواخله خیر دی مسله نشته خو ما ته یو اسودګۍ ترقي ژوند ما ته راکړه دا خلک د سپي نه بتره دي دا د چرګ نه بتره دي دا د حیواناتو نه بتره دي وروڼه په دې کې هغه د حیواناتو د حیوان هغه ماده هم په دی نه تللې ده الله رب العزت موږ تاسو د عمل کولو توفیق را نصیب کړي